کې الله تعالی وی چې ويتجن ويتجنبها الاشقاء لری کېږي د دینه دو بدبخت سره د دې کلمې ناراضي په صورت غاشیه کې وی وجوه یوم اذن خاشعه عامله ناصبه تسلا نارا حامیه تو زخت به داخل کوم چې د توحید نه لاړ او د اسلام نه وته نو جهنم ته به داخل کو نو سورته غاشیه کې ورته تخفیف ورک اول او اخر کې ورته مؤمنانو ته بشارت ورک مؤمنانو ته بو بشارت ورک وجوه یوم ناعمه لسعی راب فی جنته عالیه لا تسمع فيها لاغیا دا بشارت ورک نو اوس په صورت فجر کې ورته وایو چې دا انعامات در نه پاتې نشي دا انعامات در نه پاتې نشي زګه اي ثم ان علينا حسابا فما باندې حساب دې حساب کتاب بزکم قیامت کې الله وی ښا دا صورت نازل شوه ده پس ده صورت لیل نه واللیل اذا یغشا اين پس نازل شوه ده او ورته وی حساب بزکم اوس تاسو ربزي حساب کوم چې تا د سبا وخت قدر کړی دی او کنه سبا قدر دې کړی دی کنه د ورځې قدر دې کړی دی کنه ها د شپې په قدر پوهیږي کنه دا به تاسو کوي ښا تسالون يومئذ عن النعيم د دې نعمتونو سوال بګی طالبانو چې تا قدر کړی دی او کنه ثم ان علينا حساب ما باندې حساب دی چې تا دا وخت سنبال کړی دی کنه قیمتي وخت دی ډیر قیمتي وخت دی نزلت بعد الليل شپه خو تیر شوا اسلام راغی او ظلم لار دا انجام د مؤمنانو یو قتل دنیا کې مې بچ کړل او حدود صاحبان او حدود ته وګورخه صاحبان او حدود خندق رحمان دې په تعلیم د حج باندې الرحیم بمن نفع فی هذه الاوقات یوم القیامه چې نفع غسل په دې اوقاتو کې په ورځ د قیامت کې ولا رحم پکوم رحم وکوم چې دا اوقات سنبال کړي نو قسم خوري الله والفجر قسم دې په فجر باندې نو دا وی فجر د نحر دی دا لوی اختر او یا عام فجر تی مراد دی هر شپه هر رز هر فجر تی مراد دی هر رز تی مراد ده چې د دې قدر دې کړه دې کنه او فجر د کل یومن یو دې هر رز فجر د یوم النحر فجر یا د هر ورځ فجر دواړه ته مراد دي فجر نه څه مراد دي مراد مراد ته رز ده رز راغلا کفر لا والليل اذا يغشى هغه شپه لاړه ظلم لاړ عدل راغې کفر لاړ توحید اسلام راغه وليال عشر قسم دي په لاسو شپو په لاسو شپو باندې نو دا لش په لو يختار اغلس په دي کنه لو يش ذو الحجه راوخي دي الحجه نو دا غي غلس شپې هغه لسمه بیا قرباني کوي کنه هغه لاسو شپو ته اشاره ده 10 او یا اخیری د رمضان لکه دا اوس دا اوس اخیری د رمضان دی دا ور ډېری قیمتي دي دا کمی شپې دي عتق من النيران آزاد دل جهنم ندي آزاد دل جهنم ندي نو دا درنه غفلت کې تیر نشي فجر د هر ردی از نجیب خوب کې در نتیر شي والشفع قسم می دی په شفعه مود باندې جوت مود باندې په وخت جوت مود چې دوه رکعات سلور رکعات ده د جوت مشکنه ول وتر قسم می دی په وخت د طاق مود باندې د ماخام مود شو ویتر شو طاق مود شو نو دا قسم په دی باندې الله اولی خور طالبانو دا اوقات مبارکه دي دا برته په دنیا کې تیر نشي فضل فضل تیر نه کیدا اوقات دا ډیر مبارک اوقات دي دا سنبال کا صبح صادق مرهمی کافور دارت دربغل گر علاجی زخم عثیام کنی بیدار با دغه وخت کې وی خوسا کده ته سبا کا دی کې او کافوری دی علاج ته پکې هتو ګورا او اواز کیږي الا من مستغفر فاغفره څوک بخښه غوښتون کې شته دي څوک اوګه شته دي چې موړ کوم څوک بیمار شته چې روغ کوم سبا کې را ته ودرېګا سبا وخت ډیر قیمتي دی او لس شپې د رمضان او د لوی اختر قیمتي دي دا درنه اسی په چکرو کې تیر نشي ښا والشفع د وخت جوت مز دا درنه به وخت تاک مو دوه لاړ مسلمانانو تباشي وی دي خان والليل اذا يسر قسم دي پشپا باندې پاوجه پتی ریدو شي شپه پتی ریدو شو دي کې څه چلو شو طالبانو شپه د کفر لاړه رد اسلام راغله او تیار لاړه رڼا راغله جهل لړ علم راغه او کفر لاړ شرک لاړ اسلام راغې دې کې دا بشارت ده دی اوقات مبارکو سنبال کا دې سره تعلق ساته تاب الله د تیارین بچ ساتي تاب تیار به قبر کې نیویني ښا تیار به په قبر کې نیویني تاله دنیا کې دومره اوقات درکړي دي قیمتي تا غسم باله مسکه او روجی نیسی عبادت کې الله بتا بچ ساتي نو اوس الله ارشاد کوي هل فی ذلک قسم لذی حجر هل فی ذلک ذا اشاره ده دې قسمونو ته اشتره په دې مقسم بیا کې به چې دا مقسم چې الله په قسمونو خپل په دې اوقات باندې هل فی ذلک اشته په دې قسمونو غو اشته دا اشاره د عظمت شان دې اوقات ته اشته دې په دې اوقاتو کې په دې ایامو کې دې اوقاتو کې قسمون قسم لذي حجر د پاره صاحبانو د عقل دې کې صاحبان د عقل به فائدہ والی چې الله په دې اوقاتو قسم وخړو چې دا اوقات در نه غرت تیر نشي دا اوقات در نه فضل تیر نشي نشته په دې قسم مقسم به کې چې الله په قسمونو وخړل په دې اوقاتو کې صاحبانو د عقل لا سو سبق عبرت شتره کنا عبرت بوالی کنا اسی واوریدل نرونو دا اوقات سنبال کئ قران په دې اوقاتو دا اوقات د ټول اولیاء سنبال کړی دي ځکه ولایت تر رسیدلی دا اوقات سنبالول غواړي ښا جون به دې قیمتي شي مرګ به دې قیمتي شي تب قیمتي شي خدا اوقات په ډېر کلک په پابندۍ سره ساتي چکر باندې لګي دې کې بزینا اهتمام بکې د دې اوقاتو د دې رزو د جوت مو د وخت د طاق مو د سبا وخت او خوشاله اوسه والليل اذا يسر جهل لار علم راغ درتا قران دی وی علم راغ قران دی وی اوقات دی وی جندل قران دی وی برکت دی وی جند اوقاتو نو هل فی ذلک قسم لذیه الله ګور په دې اوقاتو قسمونه وخړل خو چې په دې سړي کې عقل وی پويږي کنه چې دا اوقات ما نه غفلت کې لرنه شي په غب کې لرنه شي مونږه ناسو کمره کې غب لګو اوقات رانه لاړ شي خو الله تخفیف ور کوي چا چې دا اوقات نه دي سنبال کړي د دې اوقات قدر نه کړي په دې کې عبادت نه کړي دا غي انجام وګورا نو هغه ته مقابله کې خي چې انجام وګورا تخفیف دې په دې اشیاء د دنیا په اوقاتو الم تر کیف ان ګور سرنګ فعل کړو رستا بعاد په عادیان سرا هغه دا اوقات سکول وی هغه سپی جندل عاد اسم جد عاد او بلد یا کلی د بلد بلد ته وی عاد د نکنو مې ارم ارم ذات بدل عطف بیان ارم چې د ارم الوادو ذات العماد چې صاحب د لولو قدونو ذات العماد لولو قدونو یو صاحب د قدونو بلندو ډیر لوی قدونو دومره اوچت الله وای دومره اوچت قدونه ور کړو لم یخلق چې نیمه دی پیدا کړی پس مګه کې مثلها په مثل لدی فی البلاد په کلو کې کلو کې به تاسو د دې پیدا کړی دا دنیا ته رشوي دا دومره طاقتمن پهلوانان الله نه دی پیدا کړی لکه دا عادیان چې ایرم د ایرم الوال ذات العماد صاحب د لوی لوی قدونو ښا لم يخلق نه دی پیدا کړی الله تعالی په مثل په بلادو یو ګټه به اوچته کړه یو لوی ګټ او ټرک کې جوړی دا ټرکونو کې جوړی دا به داسې ټرک کې ونی څه ځان سره ګرځو به دا طاقت مندو دا سی قوت ولا الله ورکړو ها لم يخلق مثلها في البلا نو چې خدای وای نه دی پیدا نه نه بلوي سوق بیا وسمود الذين سموديان اغا جابوا الصخره چې تراشل به جابو تراشل به غټي به تراشل په دې غر کې به دنه داسې کور جوړ کو نقش و نگار به پکې کوخه جابو الصخره کنستل به هغه غټو لره و 700 مدینه یو لاک او و سو مدینه جوړ کړی وی كلها من الحجار دا ټول د کانو دې کې ګوره بل سلو غټو غار کې غر او د ظالم بچو طاقت منو کړ کولو کې وی انا ربکم الاعلى اسمودیان وی موږ سره څوک نشي کولای سو موږ باندې نه عذاب راتلی شي نه موږ ته کولای شي نو الله په پاد باندې په باد باندې والو زولوار کوي الله تعالی سره ذات مخلوق دی فاکثروا فی الفساد نو زیات کدی په دې کلو کې فساد فسادونه زیات ک طالبانو کفر او شرک او فسادونه فصب عليهم نو نازلک فصب نو نازلک راوي جو علي پایبانه ربک رفتا صوتا یو قسم نوع عذاب د عذاب شدیدنا یو عذاب پرای کانی هوا ا فرعون په څه کې ده په وو کې هغه ته وی رستا خدای ګورم چې لامبو در دي کنه وارو که سر کو دیا نه غیر ذاته ده الله وای داسې عذاب نه کړ وو دا اوس ته وای اوسنو تاسو د کوم باغ ټی پر یې تاسو خو یو لرګیوم نه یې کاګای در باندې راوړل مړ به او بل الله وی ان ربک پدې رب تعالی بالمرصاد بندر بالمرصاد ته وی ينتظر في ترصد احوال الناس رب صاحب مرصاد بندرګاه ورته وی بندرګاه څه ته وی چې هغه باندې خلک تیریږي را تیریږي حق ځای ته دی ابل غاړي باندې نشي تلې ښا هغه رستا په بندرګاه دی ترسدو احوال الناتیری کی پای کې احوال د خلکو رب تار ته معلوم دي ښا رب ته علم دی رب ته ټول اعمال ستا معلوم دي ښا واما الانسان او شکایت کې د انسان نه هر چې انسان دی کافر اذا مبتلا او چې زمې حکم په زمانه سختی راولم مبتلا او رب اکرا ابتلا او کې په زمانه رب د بالمال مال ول ډیر ورکی مال ول ډیر ورکی فاکرمه عزت ول ورکی بالمال په مال سرا مال ډیری الواد ډیری ونعمه انعام ول ورکم نور صحت نو خدای شکر نه ادا کوي وای رب را لړي عزت را کړې رب یادای عزت را کړې دې خو شکر نه وباسي اوقات نه لاړ د سبا وخت نه لشفي نه د سار مزنا د جوت مزنا د تاق مزنا ټول وختونه برباد لړ او رب اکرمني رب را له عزت را کړی دی وز نه کې او داس نه کې روزه نه نیتی رب را له عزت را کړی دی وارو لا بل واما هر چا ته اذا مبتلاو چې په هغه باندې ازمیغو کې بل فقر رزق تم شي فقيري پراولي تنګي پراولي فقدر عليه رزق وتنګي په زبان رزق ده نو څوک ته تفوذ کې فلاني اداسي چل دی اداسي چل دی نو داسې ناکار الفاظ استعمال کی جزع فزع دي ته وي ناکار الفاظ استعمال کی اذا خدای ز پیجندل بدا بل نیویني ازما گاورنی خو خله مال د لوګي نه دا چل له داسې چل له داسې چل له دې دا وي الله وي ترګي کلا نه نه داسې نه ده داسې نه ده وشوي ته مال ته عزت وای فقر ته ذلت وای نه گدای به طرف ته پادشاہی ته نه پويږي الله انعام دې او تای شکریا ادا نکړه اوقات دې سنبال نکړه نه کلا حق ده کوي حق ده بل لا تکرمون اليتيم ده تانه مې ذکر تنګي مې در باندې واسطه لا يعرفون حق عاجزان هغه نه دارا جمع کوي الله وی خا ته خدا کې ها حق دې یتیم نه ورکه تو عام د مسكين کې تیزی نه کې پتا کولون التراث اکلم امیراثی د خلکو خوري په اړه طریقې چې خوري راګیره نو کلا حق دا کلا نه په کاردانګي محبت د مال دا به داسې لګي کلا نه په کاردانګي محبت د مال اذا دکت الارض دکا او دا دی په حق کا حق دا معلوم بشي درته محبت د مال بیا بارمان کې کلا وصفه به چاپیرا د ملائکو وصفونه به د ملائکو او اتیا صفونه به شپږ شلې صفونه به د بنی ادمو د بنی ادمو وسو صفونه شپږ شلې اتیا د دی امت او سلويخ د نور امتونو دا امت نمره ډیر دی ښا د دې امت په سو صفونه اتیا د نور امتونو بسومري سلويخ دا ډیر دی ښا راغې رستو او ډیر په ټولو باندې دی نو ملائکی به دینه چاپیری دی ټول نه په hebat سره وجی ایوم اذن رات له وکړي چې په دغه رات کې به جهنم په جهنم سره جهنم کته دې ما خو درته وختي وې کنه بس هغه تشریح هغه دې دی وایي وجی ابي جهنم دې خو کته دې دریو زرو کالو په مزل باندې کته دې سو زره کاله درې زره کال په مزل باندې دې کته دې نو دې به ملک ورته او واګي الله ورته واګي واګي ورته چې واګي واګي نو هغه یو پنځه زره پاکستان دی راکاږي به نو نو ملک تر راکاږل سړي هر واګي تر او یا ملک او یا زره ملائکی په بر به راکاږي نو چې دې د سلو کالو او د زرو کالو په مزل پاتې یو چغه به وای نو دو خلق به تاسو hebat کې پریودي په دې ځمکه کې ودا کما چغه وې هغه به غوسی غوسی یومئذ یتذکر الانسان نو په دغه وخت کې نصیحت بوالي انسان دا ابدي ژوند دا خو عارضي ژوند دی دا موږ اساسو دا اوس ژوند کنه والعوارض لا تعتبر عوارض ندي معتبر دا عارضي ژوند دی ته ګورینا دې کې سره به خوشاله شي مرادر منزل جانان چې امن او عيش چو هردم ير فرياد میدانت کې بربندې دې محمل ها کړي تړي شاوي دا ته سره مرد ماس بخینی جنازه پرون انا مړو ماس بخینی جنازه شابه کړي تړي دې کې سړی له خوشحالي درشي سوچ کوي غم کې غم په یوم اذن په دغه رات کې لا يعذب عذاب عذاب کې دلر الله په داسې عذاب تر لا يعذب عذاب احدا چې نبي په عذاب کړي عذاب كعذابه پشان د عذاب د الله تعالی احد یوتن دا سي عذاب بو الله ورکی چې دا سي عذاب بچانی ورکړي دا سي عذاب بو الله ورکی کافر لخه ولا یوثق وثاقه احد ادا سي به اتړي دا سي به اتړي ولا یوثق چې تړل بني کړي وثاقه کو وثاقه پشان د تړل د الله تعالی احدن یو کس تا نه برازي په توحید اسلام ترا ته مسلمان وي تا اوقات سمال کړی دي ته زمدي کو فلمدي کو فدخلي فی عبادی داخل شپ عباد صالحانو کې زدي عباد صالحانو سره ودخلي جنتی ز داخل شه جنت زماتا الله دې دا بشارت مونږ لراکې پدې ناشتا اس عمل نشته په خدای یقین وکړي خو دې ناس باندې الله نه غواړو دا بشارت دی الله مونږه تاسو لراکي راکي بخا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره مونږ ته وراکي دا او دا الله وای چې چا اوقات نه دي سنبال کړي دا غي دا مخ کې حال دی اته چا دا اوقات سنبال کړي دي دا اوقات مخ کې ذکر شو کنه لن لن ذکر وخت ګوري نو دا نفس مطمئنه ده د نفس مطمئنه ده دې ته بدای انعامات ورکی الله دې موږ نتوح دې کې اثبات توحید اثبات رسالت ارجع الى ربك رب تبراجی شي تا دا اوقات سنبال کړی دي د رب عبادت دې کړې دي توحید دې منل دي عبادت دې کړې دي زما دې کوا اچا چې نه کړې دا غي بد انجام او رسالت در رسول پاک هغه دی منلې ده ها هغه دی منلې ده توحید او رسالت تخفیف او بشارت حاصل سراوت فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مذي کوي دا کلمه دی ویل دا من قال لا اله الا الله دخل الجنه ذا نازل شوه د دابل سوره بلد د مکی دی دا نازل شوه د سوره قاف وانت لا تمشي اتنذي په وخت نموز کې مسجد ته ها تموز نه کې په وخت موز نه دي جمعه ته نو دمر غافل وانت حل بهذا البلد رسول پاک ته وي ته حلال په دې بلد سره په استقبال کې آینده کې وانت حل بهذا البلد او ته حلال په دې بلد سره للجهاد ساعه رسول پاک وی حلت لي ساعه من نهار ما له حلال شوی یو ساعت د مرزنا لا اقسم بهذا البلد قسم دی په دې بلد وګوره استشهاد پیدا کی طالبانو دا بلد ام البلد دی تمام دنیا دې تر روانه ده مسلمانان کنا ها مؤمنان ټول را روان دي اوس عمر لتلی الله دې ټول عمره قبول کړي او زروان دي حج له داخلي شوی دی حاضر دی بلد تا نو حاجان تکلیف کوي عمره والا تکلیف کوي دی بلد ته روان دي چې الله راته بخنه وکي چرته دی کور ته خدای ته تم انا کعبه ته تم وانت حلم بهذا البلد رسول پاک را روان دي د مدینه شریفې نه سره د اصحابانو نه تکلیف کوي راځي او مکه فتح کوي څومره تکلیف کوي مکی فتح د پاره راځي او مکه فتح کوي رسول پاک اصحابان څومره تکلیف کوي راځي اته کور نه جمعه ته نشیتله ته کور نه جمعه ته نشیتله په والد و ما ولد قسم می دی په والد باندې والد نه سو کوئی آدم علیہ السلام خپلار له راو واسه د جنت د جنت نه خپلار راو واسه له اتا شان شیطان دشمنی کې او ما ولدا او هغه چې ولد نه آدم علیہ السلام سره لګوي که الواد سره لګوي دواړو سره لګي قسم می دی په والد باندې والد څومره تکلیف کوي د الواد د پاره شپاره دی پلار یو ځای کړي په ځان د والد د ولد د پاره ګرځي کنه دی الواد لخي هغه سبق وي هغه علم کی دا کوشش کوي قسم می دی په والد ووا ولدا قسم می دی په ولد باندې پلاری بوډا شي بیا غي وای دادا ته کینا مونږ به ګټو پتا به خرج کوو نو قسم می دی په پلار او په زوی باندې زوی تکلیف کوي د پلار لپاره پلار تکلیف کوي د زوی لپاره رسول پاک تکلیف کوي د امت لپاره او حاجی تکلیف کوي د ځان لپاره حج روان دي دا ولي لقد خلقنا الان دا جواب د قسم دا قسمونه چې طالبان او په جواب ځان کوي ښا لقد خلقنا الانسان الله وای ما پیدا کړی انسان فیک په دنیا کې فیک بدن لک بدن لک بدن لی په لام په معنا د فیک فیک بدن په مشقت کې یا لک بدن د پاره د مشقت مشقت نه پیدا کړي انسان د مشقت کوي ښا مشقت به کوي طالبان استاد مشقت کو نو څومره فائدہ ورته حاصل شو رښتیا وایي وګدا مشقت چا نه وکړي نو فائدہ ورته حاصلېږي الله دې تاسو د سفر برکات تاسو له قران درکې ډیر به درکې دل دا یا ساتي زبا یا یم یا نه خو دې برکات په تاسو ته ملاويږي ښا او تاسو به ملاويږي دومره لوی دي تکلیف ځکه لقد خلقنا الانسان في كبد ما په کې د بار د مشقت یا د مشقت کې می پیدا کړی دی نو په مشقت کې تکلیف هر چې پیدا شد اگر چې نازنین عالم نازکی کې راس بایا نازکی کې راس باید نازکی کې راځي نازکی پریدا بار می باید کشي بار وړا سختی برداشت کو تکلیف برداشت کو نازکی پریدا نازکی نازک مزاج پریدا انو دی وی الله او شکایت ذکر کوي ايحسب الانسان ای ګمان کوي انسان کافر ان يقدر عليه احد چې قادر نه دی په ځواني او دا کافر وای هیڅ نشته دی مالا موږ ته غلاتي بیړای دي داسې اسباب دي وسایل دي اسنه چې کوله موږ سره په داسو قادر نه دی ګمان کوي انسان کافر الله يقدر هرگز قادر نه دی په دمانه یو تن ازګه دی وایو یقول وای دی اهلکت مال اللبلا ما خرج کړل مال ډیر دومره مال به خرج کړي فلاني وطن کې ډنګلي وطن کې دې ځای هغه په عداوت د اسلام کې په عداوت د رسول پاک کې په عداوت د قران کې په عداوت د طالبانو کې دومره مال می خرج کړی دی مونږ ته څوک څه وایي قل ورته وایي ها دلته قل محذوب دی ځکه یقول دا یقول سوال ده دی یقول وایي دی په سوال کې اهلکت مال اللبلا سوال په مقابله کې به جواب راو باندې کنه قل ورته وایي ها ته دا وایي ايحسب اي ګمان کې دا انسان احد لم يره احد چې نوین لري او تن تا باندې الله نویني قادر نه دی الم الم ايحسب اي ګمان کې دا انسان لم يره احد چې نوین لري او کس چې الله دی دلته نویني او کس چې الله دی الله تعالی دا تګوري تجفکه الله تعالی وسوته انسان ته وای انسانه ما سمره خپل په اوس ته انعام ذکر کړي دې زناور دې دې پويږي نه اوس ورته انعام ذکر کړي لکه ځان ته وګوره وکافره لکه ځان ته وګوره الم نجعل له عينين ان من ګرځولې دواړه سترګې دلا دې دواړه سترګو ته وګوره کنه څومره خپل سترګې درکړي مسلمانانه باغی باندې دنیا کائنات ویني د الله دا کائنات دال کنه په دې باندې چې دا په وحدانیت د الله دال دي په حقانيت د قران پر رسالت د رسول پاک ولسانا خستجب بدر کړی دلا اظهار ما في الضمير للغير فكيف لا اعرف كنهه تسرنګي کنه نه پیژنې لسان جبه مې در کړی دلا دې جبه ته دی وګوره ټول رغږیږي ستړي کیږي نه وشفتين ادو خسته شونډې مې در کړی دلا وګوره یا خیر دی شر دی کفر دی اسلام دی حق دی باطل دی فلم يحتمل کبدن للانفاق نو تا بار نکو هغه انفاق د مال په لار د الله کې د الله په لار کې د مال ورنکو jihad دی ونکو د مجاهد امداد دی ونکو د اعلان کلمت الله لپاره خو ځان له جمع کې راړی جمع کوي مرکز مربوطوي تش مرکز مربوطه د الله پلار کې وګورا فلقتحم العقبه انه نخد دې په عقبه باندې لم يسعد ونخد دې فعقبه عقبه طريقا في الجبل دا لار د غر ته وای غر کې نی غلار ډیره ګرانه ده انفاق قلوب ګران دي خانه دا لوی غواړي ښا هله باور کوي چې لوی لوی ګټلې تاوی خلی تایستی او د الله په نوم باندې ورکه ولي وای الله را لرا کړی دی الله کړی دی الله را لرا کړی دی بیا دی فلقت حمل عقبه ونخت دې په عقبه باندې عقبه طریقې د غر ته وایخه لا هغه غر وما ادراک چې په مل عقبه صد عقبه ډیر ګران لار ده صاحب د لوګي او حاجتي اوسا مور د خواري ورکې دي جنان له اوسا یتیم انت بدل له یتیم یتیم وی ذا مقربا صاحب د قرابت وی او مسکین یا مسکین وی ذا مطربا صاحب په ترابو کې لیو پیوي تیر خارو کې پروت دی جامې با خرابې او کټ کوزه خراب کور خراب نو تیم داد نه کې دا نه مجاهد امداد نه کې دی یتیم امداد نه کې دی مسکین امداد نه کې اتش جمع کول کې فلقت حمل عقبه ونخد دې په عقبه دا د انسان نه شکایت شو ګور ګران کار دی ونه کنه ګران کار دا دی الو یعنی کی دادا چې بل له ورکی یو لاس نه بل لاس خبر نشي تا د دین الو یعنی کی نشته دي الو یا صدقه نشته دي ثم کان بیا وی دي ان الذين دعوا كانوا امنوا چې ایمان راوړي دې ایمان راوړي انو دې دا کار کوي ښا هغه دا کارونه کوي او دې دا کار کوي د کړي ایمان راوړې دي بل دې تر روان دي jihad کوي ها پلار د دوی د پاره دوی د پلار لپاره تکلیف کوي او د الله په نوم باندې هر څور کوي دا الله په نوم باندې هر څور کوي ثم كان من الذين بيعيد كان امنوا ايمان راولي ایمان راوړي وتواصوا بالصبر او وصیت کوي په صبر سره وتواصوا بالمرحمه او وصیت کوي په رحم مرحمت سره یعنی رحم کوي په خلق باندې په انفاق خلق رحم دی لای سره بالمرحمه پر رحم دی لای سره الکه بجزان خیال ساته دیل ورکو دیل لیګا دای ته आवाज کو راشي وایا خو چې ویل ته ورکوخه نه دا لار ګران ده الله دې مؤمن له دې طاقت ورکړي چې دا یو ګټه او دا اوقات سنبال کړ ته ګټه کې شوي پوښي ته بیا ګټه کې وي ته مزي کاوه بیا اثبات رسالت رسول پاک هغه وکړو او پدې کې حقانيت د سو حقانيت د توحید چې د الله توحید اومنا لقد خلقنا الانسان الله وای ما پیدا کړ انسان نو خپل خالق او پیجنا خالق څوک دی الله الله زمون خالق دی خالق سره تعلق پیدا کړه خالق سره تعلق پیدا کا د پیغمبر خبرو منا سنت د پیغمبر د خالق سره تعلق پیدا کا او اجت سره امداد کوا اجت سره امداد کوا او تاسو سره ما احسان کړی دي سترګې مې در کړې دي جبه مې در کړې ده شفتین می درکړی دي لاسونه می درکړی دي خپې می درکړی دي وهديه ناه النجدين فلقتحم العقبه خېجه په دې خپو باندې مزدوري کوا د خدای په لار کې ورکو jihad کوا د خدای په لار کې او څه انعامات می درکړی دي خو ته په دې کلکو توحید او رسالت په خلاص به عمل نامه ورکول شي دیتا ایمان راوړل دي صبر کوي طالبان څومره صبر کوي په ګرمۍ تکلیف اس نه ملاويږي صبر کوي خانه والذین کفروا کسان چې کافران دي نه صبر کوي نه اوقات سنبالي نه خانه کعبه ته دي نه پیغمبر منی نه توحید نه آیاتنا نه رسالت بن اور کې وي بل اور وي بن وي کې اور مغلقه بابواب دروازه به بن وي او دنه به بګلې چغي توري وي یو قسم لا چغي توري به وي اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه صاحبان د خلاص مؤمنان اصحاب صاحبان د غسلاس کافران نو اوس وای دي اصحاب المشأمه اصحاب المیمنه کې فرق څومره دی دې کې سوره فرق دی وی طالبان فرق پیژنې دې کې سوره فرق دی نو الله یې فرق ذکر کوي په سورته شمس کې دې شمس او قمر کې سوره فرق دی دومره په اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه کې فرق دی ښا دومره فرق دی اوس فرق دی ګوري نزلت بعد القدر نازل شوی دی پس د سورته قدر نه د سورته قدر نه نازل شوی دی دا د قدر نه پس نازل شوی دی وکم وخت دی دی اوقات او قدر او پیجنا د رد قدر او پیجنا د شپې قدر او پیجنا او د دین سبق واخلا قدر یو کده شپې قدر او کده رد قدر او کها دا نزلت بعد القدر ذکر دی دا څه قدر کې د دولت قدر کې د مال قدر کې په دې قدر دې نه اوقات نه برباد لړ وخت نه خراب لړ وش بسم الله الذي نور السماوات والارض منور کړی دي اسمانونه روخانه کړی دي اسمانونه ازمکه الرحمن على الكل بتعليم الخير والشر رحمان په تعلیم نه خیر او شر ټول لور کړی دی ټول کوی کړی الرحیم علی من زکا نفسه رحیم دی پاغه چا باندې چې پاګه کې نسفل اوس د اصحاب المیمنه اصحاب المشمنه رب تاغي سره دی اصحاب المشمه اصحاب المشمه کې دلیل توحید دی و شمس و ضحا قسم دی په شمس باندې علوی دلیل دی و ضحاها او پرانا داغه ضحا رڼا ده اي حرارتها ګرمي د نور نور ګورا درنایو ګورا ګرمي ګورا والقمر قسم دي په قمر باندې اذا تلاها فهو چې تابع شي د دینور اذا تلاها تتبعها چې تابع شي د دینور نور پسې سمیرا راوخیږي راشي قال قمر مقتسم مقتسم من نور الشم ان دور فرق دی په اصحاب المیمنه ما اصحاب المشامه کې لکه شمس او قمر کې چې فرق دی څومره فرق دی لوی فرق دی کنه دا رنګي کافر او مسلمان کې فرق دی والنهار اذا جلا قسم تمدی پر از باندې اذا جلا پاجزا روحانه کی دا راز واللیل قسم دی پشپ باندې اذا یخشا چې پاو کی پټ کی دا اشفا هر چیز لرا رڼا لړ کی لا شپه تیار شي کنه نو شپه راز کې څومره فرق دی شپه او ورځ کې څومره فرق دی نو دا شپه مثال دا د اصحاب المیمنه دا دا اصحاب المشأمه دا دا نهار مثال دا د اصحاب المیمنه دا اسمکه اسمان کې فرق شپې او ورځ کې فرق اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه کې دومره فرق دی فرق یې توخو کنه والسماء وما بنا قسم دي پاسمان باندې وما پاغا بناها هغه ذات چې جوړ کړی دی اسمان وما هغه بناها چې جوړ کړی دی والارض پزمکه باندې وما تحا او هغه ذات چې غړولې ده د ازمکه دا ما عبارت ده تنه کوي دا هغه ذات باندې چې غړولې ده نو اسمان ازمکه کې فرق دی خالق او مخلوق کې فرق شته کنه نو ته مخلوق د خالق سره څنګه برابرې اته رد د شپې سره څنګه برابرې اشپه د رد سره څنګه برابرې پشپا رد کې فرق دی اصحاب المیمنه اصحاب المشما کې فرق دی پوه شوي به په نفس و ما سوا قسم دې په نفس باندې و ما سوا چې برابر کړي په غزاد ما من هغه ذات هوا چې برابر کړی دی دا نس اعطا مرجعها للتعلیم ور کړی دی ولا او مراجعه کړی دی تعلیم ته فالهمها نو الهام وکړي نفس ته فجورها د ګنا دا ګنا دی وتقواها دا طاعت دی دا ګنا دی دا نیکی ده ادا اصحاب المشمه دي دا اصحاب المیمنه دي دي نفس دا خود دا خکار دی دا بدکار دی دا خدي دا, دا نفس ته پوهه موږ تاسو له دا تعلیم راګه کنه اوس الله وای دا جواب دا قسمونه د طالبانو قسمونه مخکې الله خو جواب ته دی قد افلح من زکاها پدې تر بهر من ش کامیاب دی په ایمان او په طاعت هغه څوک زکاها چې پاکي کدا نفس دا نفس پاک د انسان ته توحید قبول ک اسلام راړ وقد خاب نامرا چې مناتو دتا چې کړه کدا نس پلیت کدا نس او ګناه شرک کفر سره ګناونه سره خو چا چې کړه کړه دې ګناه او په شرک کړه دا غي انجام درته خوي کذبت تکذیب کړو دلیل دا د تخریبی دنیوي دی کذبت ثمود تکذیب کړو سمودیانو بتوقوا نو په ټول یو عذاب راو ته کوم عذاب چې غي په واله اول زلزلہ راوستا په ټولو نو بیا بیا صالح علی السلام ته وی توزه توزه چې مؤمن یې عذاب نه راځي ښا چې مؤمن وی پیغمبر وی بیا عذاب نه راځي په توزه نو جوړ دی باندې اول زلزلہ را بیا عذاب را فلا يخاف عقباها الله وی نه یری نمدا عقباها د عاقبت د سرانجام دا غینا خدای دې دا کافران دغه شان هلاک کړي دا مسلمانان تنګ کړي دي خدای دې دغه شان هلاک کړي اوس دا نو اصحاب المیمنه اصحاب المشمنه کې څوره فرق دی او پیجند مؤمن او کافر کې دومره فرق دی ښا لکه زمکه اسمان کې لکه شپارس کې لکه شپه شمس او قمر کې لکه خالق او مخلوق کې فرق دی دور په اصحاب المیمنه اصحاب المشمه کې فرق وو دا بل صورت نازل شوه د پس صورت اعلانا صورت اعلانا نازل شوه دی نو صورت اعلا کې وی چې ته قائل شه د سبح اسم ربک الاعلى دا امنا نو دوه انعام بدر کوم یو دنیا کې بدر باندې قران وام او په آخرت کې فسينسره للعسرى اسان وکم فین یسره لليسرا اسان وکم دار د اسانه د جنت ته بری نه مون د جنت ته پاسانه نو ته دا ومنه نو الله اوس دلته کې بل دا د دې تشریح طالبانو ښا دا د کوم ځای تشریح ده دا د دې تشریح ده چې څنګه اس میمنا اصحاب المشأمه کې فرق دی نو دارنګ خو بد کې فرق دی کافران وای مونږه تاسو یو یو یو سړی ټول رز بد کوي یو سړی ټول رز ښه کوي دا بد سړی وای ما تا یو برابر یو عقل نه مني نقل نه مني څنګه یو برابر یو نو کافر وای منګه ا مسلمانان دا یو برابر یو منګه مسلمانان یو برابر یو الله وای نه راشه فرق وګوره هغه قائل سبح اسم ربک الاعلى په هغه شا چې ایمان راوړی دی او رحیم دی پس سره بل یسر علی من امنا یسر سره هغه شا چې یس اسانی به کوي ښا فسنیسرو لليسرا روخانه کی ظلمت د شپې روخانه کی تیار لړ شي رڼا راشي نه د دې تیارې نه مراد ظلم بدی عدل برازي او کفر بدی اسلام برازي او جهل بدی علم برازي او خلق به قران نه زده کوي او به قران زده کوي ها دا قران ته او دا دنیا قران ته نه صدقه نو جهل لړ خو ځان پوهه اوس خدای دی وبخي که قران بل سره استعمال کړي خو ځان غر کوي او کدا الله رضا لپاره استعمال کړي نو مذيبه کوي شپه راز کې څومره فرق دی نو دارنګي پنيتونو کې فرق دی په انسانانو کې فرق دی وما خلق الذكر والانثى وما فغذات خلق الذکر چې پیدا کړی دی مذکر والانثى خذا ګور څوک عمل کوي د خدای د پاره لګیا دی څوک عمل د ریا د پاره کوي لګیا دی څوک عمل د دنیا د پاره کوي لګیا دی څوک عمل د آخرت د پاره کوي لګیا دی څوک د الله د رضا د پاره ځان کړی څوک د دنیا ته ځان خکې څوک د ځان بچ کوي غیله لګیا دی څوک ځان راولي غیله لګیا دی ان سعيكم لشتى سعی تاسو مختلفه طالبانو فاما من هر چا اعطا چې ورکوي مال په لار د الله تعالی کې وتقا التقوا کې دریانا دریانا ځان ته چې ستاړه کې ریا راشي کنه بد تبعی طالبان عمل دل ختم کو وصدق تصدیق بل کلمت الحسنى په کلمې خسته فسنيسرو دردا آسان مگر لر لل یسرا فسنيسرو آسان مگر لر دار یسرا جنت تا دار د اسانتیا دی جنت ته و اما من چاچ نسیت و انغت و اما من بخلا چاچ بخیل شه نور کوي د خدای په لار کې واستغنا مستغنی شه په مال ته زما جت تا چاته جت نشته مال ډیر دی مستغنی شه مستغنی شه په مال تر د الله نه د مخلوق نه اجر یتیم د الله لا حق د اخرت هم زما ده د دنیا هم زما ده دوز ما نه دواړه غواړه کنه سرکوزی یو کینو دواړه غواړه کنه کافر یو غواړي اخرت نه غواړي الله وی فانذرتکم يروم تاسو نارن تلذوا دا نور نش لمبي بوي تاسو لمبي بوي توبه لا يسلاها نه داخلي دي ورته الا الاشقاء بدبخت شقی بدبخت الذي اشقي کذب چې تکذیب کړي په توحید اسلام باندې او پر رسالت باندې او په قران باندې او په اخرت باندې وتولى ګرځیدل دي ته توحید رسالت او اخرت نه پس جنب الاتقى الرکیږي د دوزخ نه ويتجنبها يبعد بعيد کیږي د دوزخ نه الاتقى متقي مؤمن متقي مؤمن ور دوزخ ته دینه الذي دا متقي مؤمن هغه کس ته یوتی مال او چې ورکی مال خپل د ثواب د پاره یتذکا ځان پاکي یطلب التزکیه للنفس بصرف المال الیاس په چاناړي ښا فما لاحد ان يدي او تن لر عنده په دې زبانه من نعمت احسان نعمت نه احسان په احسان تا باندې نه بار کوي تجزا چې بدل ورکي غلرا صفت سنایو کې نه مال ورکي الا ابتغاء وجه رب الاعلى د پاره طلب در د پاره طلب د رضا د رب اعلا د پار طلب ابتغاء طلب شو وجه منا د رضا د رب اعلا چې مان رب راضي شي وي زدي د پار مال ور کوم عبادت دې د پار کوم دا اوقات زکه سنبالو ولا سوف يرضى زرد چې دې راضي شي په ثواب سره ولا سوف يرضى بالثواب او برؤيه الوجه الله بدلا لما اعطى دیدار ربی ورته ملاو شي ثوابونه جنت ورته ملاو شي زرد چې دی برازي ولا سوف يرضى بالثواب والتكبير سنه بعد الضحى او بعد كل سوره بعده خ ندينا رسول پاک تکبیر ویلو نو منګه تکبیر وو ولي دلته پنځلس ورځې وحي بند شو چې بند شو شان نزول دې دوه سورتونو دا ده پنځلس ورځې وحي بند شو نو کافرانو شور جوړ کوي رسول پاک نعوذ بالله وی شیطان ناراضي جبريل اسلام ته شیطان وی یو بډای خضر علی تا تا غستاغه شیطان ناراضي حالات ناکاره خدي انو پینځل سره وحی بان شو نو الله تعالی تسلی د پاره دا د صورتونو راولي دا تسلی د پاره د صورتونو را لګلی او طالبانو ظاهر کې احسان دي خو په مطلب کې ګران دي ګوره نازل شوی د پس د فجر نه فجر وای سباتا الضحى وای ردتا نو فجر سره ذکر تعلق دی چې تا سبا قدر وکړه نو تبه د دوحا قدر کې د رد قدر بدی په دې سبا په قدر پوه شي اجه د سبا قدر نه کې د رد قدر بدر تختی والضحى بسم الله قسم بسم الله شروع په نوم د الله الذي اختلف الاوقات لانبياء اختلاف ګرځي د اوقات انبياء ولرب الوحي ودعه ربه دوی پری خود رب نو دا تسلی کې راغې قسم دی په دوحا په دوحا ذکر د جز مراد ته کله رست مراد ده والليل قسم دی په شپه باندې بعد دوحا ته وای مخ د مبارک د رسول پاک او د زلف مبارک د رسول پاک اذا سجا چې توري دا توري زلف ډېری خوان کوي د رسول پاک مخ مبارک او زلف مبارکي دای په غي قسم وکړو نام ټیک ته د وزیر الوا د خریه یو قسم دی کنه خریه دا څنګه له ساده سړیا د تسلی راغله دی ځان په پویا کا په دل په ګران دی قسم می دی په دوحا ذکر د حال مرات محل ذکر د سره د حال او مراد څه دی محل قسم می دی پر ورځ باندې قسم می دی په شپه باندې دا انقلابي زمانی دا انقلابي زمانی زمانه سپینه کړه کنه نو بیا زمانه تور کی کنه دا انقلابي زمانی دال له په انقلاب حالي باندې دا زمانه دا دا انقلاب زماني دال په انقلاب قلب وحي ذره دي قلب وحي په مزر دي قلب لټ کیږي قلب ډیر راضي قلب لګ راضي دا انقلاب زماني دال په انقلاب حالي تخفکیګه ما جواب د قسم سره ما ودعك ربك وما قلا نه دې پرې خو تعالی رب ثاني د تر بغض کړي دي جواب راغی ښا نه در تر بغض کړي نه پرې خو دې انقلاب زماني په جند طالبانو دا تسلی د رسول پاک دا بداسي وایي تشمخو ذل پیاده نور د کرکنې سر کو نه پیژنې دا انقلاب زماني په انقلاب د زماني دا راولم دا دال د انقلاب د استاد حال تا ته وحی کله زر راضی کله با په مزر راضی کله به لګ راضی کله به ډیر راضی جواب د قسم ما ودعك ربك وما قلا وما ابغضك ربك بغض نه وما قلا ني تاسو رب بغض کړی وللآخرة خير لك من الأولى البته آخرت وي بهتر دنیا نه اخرت خود به تر دې دنیا دا غټول وای دا غټول ته معلومه ده اخرت به تر دې ا دنیا ادنا ده اخرت همیشه ده دنیا فانی ده بل اخرت خیر و ابقا دا خو معلومه ده دلته سمانا کې دلته سمانا کې ولل اخرت البتت تاخير د وحي دا رست وحي په دلته تر لیټ شو ولل اخرت تاخير د وحي وحي لیټ شو کنه خیر لك دا بهتر تعالی من الاولى د تعجیلنا من الاولى د تعجیلنا ک پینځل سره دی وحی نو راغلی دا دو صورتونه براغلی طالبانو او په دې دوه صورتونو کې چې کوم حکمت ته او برکت ته هغه یو ورځ غواړي یو ورځ چې دې درته وامخه دا په وخت دی وخت نه کیږي انو دا دا تاخير د وحي به تر د تعجیل نه داسې بوای داسې نه چې اخرت به تر د دنیا نه او بدی مسله د ښکارا ته چې دا واسه تسلی رسول پاک ته تسلی ورکا ولا سوف يعطيك ربك فترضى اثبات رساله در بدر بگی تا ترستا انو فیصل ولا سوف يعطيك زده چې در بگی تا ترستا سبدر کی وحي قران مقام د شفاعت تبه خوشاله خ ولا سوف يعطيك ربك فترضى نو تبرد نو ارزای کی ګوره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله خوشاله ک کنا لا اله الا الله محمد رسول الله خوشاله ک کنا ولا صدا تسلی دخا دا سی تسلی وترالا ومخیو موس ورته تفریقی ما ته په یتیموالي کې نه پرې خوده چې ته دور ماشوم وي ما نه مور مور نه پاتې شوې د پلار نه پاتې شوې ما نه پرې خوده نو اوس دې پرې دم لم یجد ک یتیمن اے نمی استفام تقریر مونته می وی استفام تقریر ښا اے مونته می وی اے نمی مونته لاره یعنی مونته می وی یتیمن ته یتیم وی فآوان ذائم در کې لا عمک ابي طالب دا سی بنوای ووجدک دوالا امم تتالر محب ته هدایت د دلال معنا پیجندلې ده کنه یادو یې ځان فرقه نفادا هدایت مې وګرتا ته مې په ما ته مې په دې عرب او عجم کې محبوب وګڼلې په تمام عربو کې په تمام مکه په تمام انس جن کې مې ته محبوب وګڼلې نو فهدا هدایت مې درته وکړه او د رسول پاک شو پیدا استاد دا استاد شو وښوی دا استاد شو او جبرئیل علیہ السلام ورته وی وښوی هغه دعوت ورک رسول پاک لا رسول پاک وی زترتا سره سلا کوم نو رسول پاک ته جبرئیل علیہ السلام راغی او وی یو صادر ول راړو یو عجیب صادر ول راوړو تاریخ چې ګوري سره نو هغه صادری رسول پاک لور کې چې داتې چا پیره کا نو هغه تری واغست دا غي هغه کوی دن داوا هغه صادر دې نه چا پیره کو هغه صادر دنیا کې نو وشي رسول پاک سره دا غي نکاح شو تمام مال دولت ارتي رسول پاک شو وجدك عائلا فاغنا غنی مې کتاره په غنا ظاهری غنا باطینی دواړه شو اوس په دې باندې درې تفریق کې طالبانو دا به تفریق ده فاما اليتيم ارش یتیم نه تم یتیم مونته فلا تقهر یتیم تقهر مکو یتیم مقهره یتیم ته سموای رسول پاک وایي چې کوم کور کې یتیم لویږي دا کور نه بهترین کور نشته دی په دې کورونو کې یتیمان نه پاتې دي کنه کمی خلی ته پاتې دي کم کور کې پاتې دي داینه به تري اجل یتیم په سر د لاس او سمره وختر اغلل نو دومره نیکه تا په عمل نامه کې راځي انو یتیمه د یتیم ډیر لوی حق دی الله ورته ګور واما السائل هر چې سوال کوون کړي فلا تنهر نترتما دا وجدک دا د دې دغه ښا چې وجدک دوالن اظهار کوا یو نعمت مالی د طالبانو یو نعمت عملی دی یو نعمت علمی دی علم دې اظهار کوا عمل دې الله د توفیق واړه مال دې بلته ورکو دا مواشي اس نشته راته اظهار کوا تعالی خدای مال درک او وای د خدای ډیر فضل له او ته گزاره ډیر خروان شکرې نشو ادا کوله دا سی وایخه بعد سړی وایره سدی وی خي جامع غوندا او خیم داد کو خلق سرا او چې علم دې بلته رسو ورسو بلته ورسو نور دې اسلاف مونږ ته علم را ورسو کني را سرول مونږ وسو ها نو دا ورته دا تسلیش وا دا انقلاب زمانی دا لپ انقلاب حالی تفخ پکېګه ما دا اوس ورته بل تسلی ورکی طالبانو ښا دا نازل شوه د پد سورته دوحانه دا دواړه یو دی هغه مخکې او دا ورپسې جبرئیل سره عمران بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله غلا شرح صدر نبی یو د سر رفاق څلور دره شرح د صدر شوی دی الرحمن رحمان دی ها رحمان واهدا اصحابک وابلغ هدایت او اصحاب استاد او وی رسول هغه تا نو رسول الرحیم بالانتفاع الرحیم لچ چا په نفع واغستا د قران نه د پیغمبر د اتباع نه د اسلام نه خوش قسمت ده بسم الله الم نشرح لك ان من ذات سليلا ان من كل او كل تعالى صدرك سنستا انشراح د صدر د رسول پاک شوی دی سلور زلخه او یو په ماشوموالي کې او یو بیا چې زلمیشه خلیمته خلیمی به بوتل او الته شوی دی وښوی بیا چې پیغمبري ورکې دنه بیا شوی دی اگر اعاده نه کړیو شي هغه بیا ځان له ځان معنا به کې ښه دلته دوه ځله ذکر دي ان ان مع یا عسر دی نو تر یسر دی دوا یو غم او تنګی در نه در کوم دا ګور دوا او بل یسر سره سجل کوم اسانی او خوشحالی راولم اسانی او خوشحالي راول زګه چې عادت نه کړي هغه وشي کنه نو معرفي ان بیا ثاني عین وی دا غینا نو دلته کې او که نکره شي نو بیا بار یو جدا جدا وای ښا دلته نکره وای کنه جدا جدا کا ان مع العسر يسرا دي عسر سره يسر دوا غم او تنګي وان مع العسر يسرا دی غزر سره اسانی خوشحالی نو دی سره اسانی خوشحالی شي نو دوش وکنه فاذا فرغت فاجت فارش فنحب فنصب محنت کوا تفنحب محنت کوا چې فارغ شي محنت کوا فن فن فب الدعاء فاذا فرغت فاذا والى ربك فرغب رب ته رغبت کوا رب ته ګرځخه نو رب ته دعا کو چې الله دا خواري مې ضایع مکه خدای قبول کړي خدای طاقت راکړي رغبتك الیه خصوصا ولا تسأل ازیاد مکو ته توکل کو په الله باندې دائم وسه دای موسی فتوکل فلیتوکل المؤمنون توکل دي کوي مؤمنان نو ته دا ربط د سورتي دا جواب د اعتراض د کافرانو په دې دواړو سورتونو کې ورکه دې دواړو کې ولې سورتونو کې جواب ورکه پیغمبر ته تسلی شو او جواب راغی کافرانو ته او چې عبادتو کې نو بیا دعا کوا ذکر الدعاء مخ العباده او دې ته وګوره نازل شوی دی پس د سورته بروج نه بروج نه الته نازل شوی دی بروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود نو شاهد او مشهود يوم الموعود کې بدای لزه عذاب ورکوم ته بیغمشه اوس ورته دلته وایو کوی تور شو وهذا البلد الامين اقسم دي په دې بلد امين باندې نو الله قسمونه خپل طالبانو نو ته قسم خورې شي کنه نو نه ته نشي خورې الله خورې شي من حلف بغیر الله فقد اشرك دې کنه لا بغیر الله قسم نه دی نو ی الله خورې شي ته نشي خورې مو دروغ وای سړیا په کړکړې په سر کو نه نه پويږي تا ول قسمونه او پیجنا قسمونه د پاره قسم یو د پاره د استشهاد دی یو قسم د پاره دعا دی یو قسم په نوم د الله په عظمت د الله دی او بل قسم په قول د حسان کې د خیره د پاره دی قسم سلور قسم دی دلته قسم د پاره د استشهاد دی دا قسم د استشهاد د پاره شاهد پیش کوي ته وتینی قسم می دی پاغه وحی باندې چې نازل کړی می وا په ابراهیم علی السلام باندې په مقام تین کې استاد پوه شي وي تاسو تین نو وی الله تعالی چې تین زیتون انذر خوري چلای چلای ولې نه وی بادرنګي ولې نه وی خټکه ولې نه وی خربوزه ولې نه وی ته دې په مطلب نه پويږي وتین دا مقام د ابراهيم المهاجر د ابراهيم عليه السلام کوم مقامتینو قسم دي پاغه وحي باندې چې راغلی و ابراهيم عليه السلام باندې په مقامتین کې دا تین ذکر ذکر کو قسم دي په انذر باندې انذر وینو مالته ولې نه وی دی باندې کڼای کونتر نه پويږي ښا و زيتون قسم می دی په زيتون نو په زيتون الله قسم خورو و زيتون دی رخونه ده خونه د خونه نه خو ده نختر ده نختر ډیر فائدہ مند دی غټ دی قیمتي دی خونه نه دومره قیمتي په نختر یې ولې نه خوړو دې کې دا مطلب نه چې خدای په لرګو قسمونه خوري وز دیتون قسم می دی پاغه وحی باندې چې نازل کړی می وا په عیسی علی السلام باندې په مقام تی زیتون کې وحی مراد دا ذکر د محل مراد حال ذکر د محل مراد حال هغه وحی باندې من قسم ښا وتور سینین الله قسم ری په غرد سینین باندې غر د کوی تور باندې قسم خوري نو په غر د شاه منصور نه خوري نه قسم وی دی پاغه وحی باندې چې نازل شي وا په موسی عليه السلام باندې په توري سینین کې ذکر د محل مرات حال دا وحی مراد دی نو قامه کړ سړی وای نه خدای خړې شي ته نشي خړې په دې په پته نه دی پوي اجزقه چې قسم په سو قسمه دی دلته قسم د پاره دی استشهاد درې شاهدان پیش کړ کنه تین زیتون اتور سینین وهذا البلد الامين قسم دې په وحی باندې چې نازل کړي به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په بلد امین مکه شریفه کې وحشوی ټولې کنا دا بداسي وایي طالبانو نو دی وایي نه ته قسم نشي خوړې دوم قسم خوړې شم په عرف کې قسم بلبي میګونی تو قسم می دي ستا په تورو زو شون قسم بلبي میګونی تو قسم می دي ستا په هغه تورو زلف باندې قسم به لب میگونه تو و ظلف شبگونه تو قسم می دی ستا په ترو شوندو او په تورو ظلف باندې دا دو شاهدان کوم کې تو محبوب دل ربای دا ته زما محبوبه زر باندې ولې مینم ستا شوندې سری ادا توري ظلفي دا دو شاهدان کوم چې در باندې مینم زوم قسم خورې شم وې په قسم بلب میگونه تو و ذلف شبگونه تو که تو محبوب دل ربایی دا قسم دا قبیلی نه ساده استشهاد پیدا کوي الله وای قسم می دی پاغه وحی چې ابراهيم عليه السلام له ورکړې په مقام تین قسم پاغه وحي چې ما ورکړې مو عيسى عليه السلام په مقام زيتون قسم می دی پاغه وحي چې نازل کړم په موسی عليه السلام باندې په تور سینین په غر د سینین کې قسم می دی پاغه وحی چې نازل کړي مې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په بلد امین کې دا سی وایي ها دا سی قران لګوي اوس دا قسمونه شو نه جواب د قسمونه سره طالبانو کدا وحی چا امن لا لاړو چت او کدا وحی نه انکار وکړو نو لاړ تا تنیر ځان جهنم ځای شو کوي منل لار جنت ته اکوي نه منل لار دوزخ ته ځکه لقد خلقنا الانسان ما پیدا کړی انسان فی احسن تقویم په خسته استعداد کې یو معنا د استعداد ده په خسته د انسان استعداد ډیر اوچت دی دویمه معنا دا ده په خسته شکل کې شکل خود خسته دی ټولو نه د ټولو مخلوق کې د شکل د انسان خسته دی اوس کده دا وحی ومنله جهنم ته به بوزم زبې جهنم ته بوزم تاوړې نه دی وحی نه انکار وکړ جهنم دی ځای دی اكو دي منلا نو جنت دی ځای دی او چت لړی الا الذين مغرنا كتان امنوا چې ایمان لري عمل صالح کې فلهم اجر غیر ممنون د لپاره اجر نه قطع کړی شوی فما یکذبک سچې مکذب ک تعالی سچ مکذب کتا له مخاطبه بعد پس نبی دین په جزا سره د قیامت ولې نه مانی قیامت ولې توحید نه مانی قیامت نه مانی پیغمبر نه مانی الیس الله بک الیس الله ان دی الله تعالی حکم کوونکې د حکم کوونکو نه الله حکم کوونکې بس طالبانو بادشاہو هندستان کې نو هغه خدي ته غپ لګونو مستی کولا ان خدي ته وی ما ته وای ته خسته کدا سپومای خسته سپین لسمه وا وی کته د سپومای نه خسته نه په ما باندې طلاق ہے په طلاق ثلاثه سره ما باندې طلاق ہے په طلاق ثلاثه سره بس غب کی راغلی شوق کو خوشی مینو په ډیر غټو او هوی دا می سوی ګلانو لذي ګرځي ټول زمونږه ستارونه ورته وی طلاق ده طلاق ده سو باندې کوم ځای خسته کیږي مولا جیون لراغه اکنز مولا نه دی مولا جیون لراغه د تیویجی دغه شان چل دی وی مولایان خمقلی ته معبود وي موږ بزکوم وی بادشاہ اړو را عادل بادشاہ بادشاہ امام مولوی سے مستمق شو دا صورت شروع کو لقد خلقنا القمر في احسن تقويم دي ځای کې دا وي لقد خلقنا القمر ما پیدا کړې قمر خسته شکر ګلانو فتح ولا ورکی د فتح واغستا نو چې موږ مات ک منبر ته وختل وي خدایم به خو واسه اسی فتح ورکوي په ما باندې دې بیق دغه علم علم کیو فرق کنا نو هغه د آیات وی په مسکن مولانو فتح ورک چې فتح ورک وی تاسو حکم پته کړي ما له فتح راکوي بادشاہ ته وای خدای بدران د سپومای نه خسته نه ده د سپومای نه خسته ده انو به زبا شاته وی هغه لوی عالم مولا جیون خو بلا بلاو طالبانو الله دې تاسو موږ په قران خسته کې ښا الله دې موږ تاسو په قران خسته کې دا نور به مې درته ویلو خو بس په دې اقرا باندې ځکه ودروم الته وګورې دې ته وګورې دې ته د موږ وقوم فرض ده کنه دا خلاصي ملاوي وي هر څه وه د موږ په جندل وخت فرض ده زوام نه د سبق د موږ د تکرار ارث په جندل فرض دي ښا نو اقرا نه قران شروع شوه اسباب د اقرا نشورو کو کنه ختم خو خیره وا دعا کوي طالبانو الله تعالی دې تاسو موږ له علم راکړي استقامت راکړي ادا قران دې الله دغه شان تاسو نه ورسي او الله اسوک چې راغلي دي د دې ټولو دي طالبانو لونه او د علم نه ډک کې د قران نه ډک کې حوایج ته حل کې کورونو کې خیر کې مشکلات آسان کې خپلوان خوشاله ساتي مور او پلار خوشاله ساتي خدای مجاهدین له امداد ورکي خدای امارت اسلامی پاس کې الله د پاکستان حفاظت وکي او فوجان رونو هغه دعا غوښتي ده الله دې هغه فوجان رونو کامیاب ساتي الله دې کامیاب کی او الله دې حفاظت کې ساتي او زمونږ نه ملک ته جسوک بد ګوري خدای دې تباہ کی او الله تعالی دې موږ تاسو له خیر راکړي استقامت راکړي الله تعالی دې زموږ تاسو نه رضا شي دا یو مور یو مرګري پیړای کې سراج هغه دعا ورته وکي الله ول صحت ورکي الله تعالی دې دا ټول خوشاله ساتي دا یو بابا مر شوی دی اجر دې خسړیو و دې جنگ ډیر کې جنازه د خدای دې وبخي او پر صالح ډاکټر مور مو شو الله دې وي زموږ تاسو مشران دې الله وبقي او چا چې نیک الواد ني الله دې ول صالح ظاهري نه الواد ورکی څوک مرزونه مبتلا ي الله دې مرزونه لري کی څوک چاته مشکلات ي الله دې مشکلات لري کی د چا خفګانونه دښمنۍ الله دې په دوستۍ بدل کی الله تعالی دې د مسلمانانو په حال رحم وکي چا چې مان دعاګانې وغي ټول نه دې الله خیر ورکی علما دې الله ژوندۍ ساتي الله تعالی دې زموږ اساسونه رضا شي الله دې دا قران زمون شفاعت کوونکې رمضان شفاعت کوونکې وګرځي طالبان لدی الله خیر ورکی تا څومره خلق ته د امداد کوي خدای دې دې خلکو په دنیا آخرت کې امداد وکي الله تعالی دې ټول خلکو له خويندو میندو لدی برون زنانه وراته وی دوا کوم ما چرې خیرینه کې ټول دوا کو زه یو کافر ته خیری کوم بل چاته نکوم الله تعالی دی مؤمنانو لخیری الله دی خوین مین دی زمون بچای لونه خوین دی دا د دې دعاګانې دی الله دې ټول خوشاله ساتي تاسو موږ لدی الله خیر راکي الله تعالی دې موږ ټول تاسو ها دا جنکو دوا غوښتله الله تعالی دې کامیاب کړي الله تعالی دې کامیابی کی الله دې خپل مقاصدو کې په پرده کې الکان جنکې ټول کامیاب کی اد اصلا دې په اسلام کې کلک ساتي په دین کې دې الله کلک ساتي موږ نه دې الله رضا شي زموږ تفسیرات دې الله معاف کی الله دې دې ملک قوم ته خیر کی زموږ دوستان مسافرانو ته دعا وکي سوچ مسافران یا الله او قران ته وګي الله الله تعالی د دنیا د آخرت خوشاله ورکي دا طالبان الله ستاد دین داعیان دي د دین خادمان دي د دې عمرونو کې برکت واچي رزق کې برکت واچي علم کې برکت واچي کورونو کې برکت واچي از چا وادنی ته ولا واده ورکی چا الواد نی ته ولا الواد ورکی الله تعالی سره ضرورت ټولي برابر کی الله دې ټول مؤمنانو حاجت برابر کی ډاکټر بلال ته دواو کې زموږ ډاکټر ته کله کله طبيعت خراب شي الله دې هغه خصاتی خدای دې ول خستن هری نه زوی ورکی خدای دې زمونږ یو دو سار راته وی او مرګره هغه دعا وکړي الله دې ول نارینا الواد ورکی مرزونه دې الله دې ورکی دې بچی دې الله خوشاله ساتي دې والد سیف اجي سیف مورید مومند اجي سیف الله دې هغه په قبرونو باندې رحمتونه ووري خدای دې زمونږه استاد سره رضا شي